بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة سبا مكي سورة دے نزول کې اته پنځوسم پس د سوره لقمان نه ترتیب د سوراتونو کې سلور دیرشم دی پس د سوره احزاب نه هر کله چې مخکې صورت کې رد شرک شو په دریو مثالونو سره نو دې صورت کې اول کې وای الحمدلله دیو جنې ورپسې ورو یا مرګ عاجزی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وا په دې صورت کې عاجزی د درې قسمه مخلوقاتو ذکر کړي د انبیاو د جناتو او د عباد صالحین دیو جنې ورپسې وروړو داول صورت په دې صورت کې رد کړي د مشهور شبهه د مشرکینو چاغي به وي مونږ دای توایو او دای زمونږ سوال الله ته پیش کوي دارنګي صورت کې عجز د شرفای اربعو د سلور قسمه عزتمندو عاجزي بیانې یو د انبیاء علیهم السلام دویم د ملائکو دریم د جناتو او سلورم د بادشاہانو چې دای مالکان نه دي بلکې الله رب العالمین ته محتاج دي د دې ځای نه سلورم حصہ د قران شروع شو تر اخره پورې او په دې کې دوه مسلې بیانې یو نفی د شفیع قاری چې په زور د الله نه سو خلاصول نشي کوله او دیم اثبات د قیامت چې اورز راتلون کې دا الله رب العالمین به حساب کتاب کوي اول کې دعوت توحید الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض حمدنا دی الله غزاد لرا یعلم ما یلج فی الارض پویږي الله باغ سچ ننوزی پزمګه کې آس چوزی د دینا وما ينزل من السماء اغا چرالیږي د برنا وما يرج فيها سچ خجی پای کې وهو الرحیم الغفور او دا الله دې رحم کون کې او بخون کې ذات وقال الذين كفروا اسباد قیامت ولا اصغر من ذالک نو غد دینا ډلیا مگر په علم د الله کې د ښکارا لیازی الذین وجد قیامت دراتلو صدا حکمت سره لیازی الذین د پارا چې بدلور کیا کسان لا چې ایمان وروړي عمل کړی دی نیک اولائک لهم مغفرۃ و رزق کریم دا کسان دی لري بخشش او رزق عزت مند والذین اساو فی آیاتنا معاجزین زجر دے منکرین دا قیامت تا او منکرین دا قرآن تا آغا کسان چی کوشش کئی پا باطل اولو دایتون زمن کی عاجز کون کی دی لرا دا کسان دی لرا عذاب مر رجزن علیم دگندگی رید دردناک ويرى الذين اوتوا العلم اوس ترغیب ال قران ویني هغه سان چې ور کړی شوی د علم الذي هغه انزل اليك من ربك چرا لګل شوی تا ته طرف درفستان د حق دی ويا دي لا صراط العزيز الحميد لار غیب طرف د لارې د غالب ستایل شوی ذات زجر منکرو د رسالت او د قیامت ته وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ويا کسان چې کفر کړی دی ایا وخی مونږ تاسو ته یو سړی ينبئکم چې خبر درکې تاسو ته اذا مزقتم كل ممزقين کله چې تاسو زری زری کړی شي بار زری کې دو سره یقینا تاسو به په پیدائش نیوي کې افترا علی الله کذبا اثبات رسالت افلم يروا الى ما بين ايدي ما دين غريا ستا چې مخکې د دین دی وما خلفهم ورستو د دینا یعنی بر د دینا او لاندې د دینا من السماء والارض دبرنا وختنا اسمان او زمکنا ان نشا نخسب بهم الارض کچره خوښ شي نو موږ به ډوب کو دی لره پزماګه کې چې په لار روانو د یو عام سړي په شکل کې یو سړي نه تاسو کو کیف فیکم داوود هغه ته ښه سړی دی خو کاروبار نشته د بیت المال نه خوراک کوي رالو الله ته جلا فریاد کو الله ته زغر وخدلې ان عمل سابغات ان چې عمل کو د زغر او قدر فی سر دی او انداز کوا په کڼو کې وعملو صالحا او عمل کوي نیک انی بما تعملون بصیر بشک ز باغ ما چې تاسو کوي لیدونکي یم ول سليمان الريا سليمان عليه السلام لمه تابع کړو ها غدو واشارن چې سار تل دا یو بندا زید یو میاشتي ورواه واشار ما خام تل دا یو بندا زید یو میاشتي وقلیل من عبادی الشکور الله وی ډیر لږ دي زما د بندګانو نه شکر وستون کی شکر وستون کی خلق ډیر لږ دي الله په احسانونو کې خدای شکریا کله ادا کوي الله رب العالمین په دبانې احسانو کې او دې د الله شکریا نه ادا کوي قلیل من عبادی الشکور سليمان عليه السلام چې کله بیت المقدس جوړولو نو فرشتي وته ورو علم او دا خو په پادشي وی ته به دا سه وکي چې لا یو امسا براواله او باغی د پاسه به ودرېږي او هغه با بیا چې دا هغه د پاسه ودرېږي نو دای بداوي چې ګنی دا ژوند دی او زه بدر نه روح واله اوی ټیک دا طریقه هم دا وکړه فلما قضینا علی الموت کله چې به سلو کوم په د باندې د مرګ ما دلهم علی موت الا دابت الارض نو ونه خودل دیتا مرد دا مگر چنجی دزمکی تا کلو من ساتا چه خورلو دده همسالرا اغا چنجی رالو او د ده هغه همسایه وخوړله. نو فلما خر کله چې را پریوتو بدن د سلیمان علیه السلام تبینت الجنو ښکاره شوه پیریانو ته دا خبره لازمي او یا متعدي معنا تبینت الجنو ښکاره که پیریانو ته دا خبره پیریانو خلکو ته دا خبره ښکاره کړه الله کانو یعلمون الغیبه کچره دی پوی دی په غیب باندې مال بسو فی العذاب المهین دی به وخت نو تیر کړي په عذاب شرمون کی کی وای پیریان عالم الغیب دی کپیریان په غیب پوی دی نو تر سوچ سليمان عليه السلام را پریوته نو تر هغه پورې ولې دای کار کولو دای وی چې ګنې دا مونږ ته ګوري نو پیریان علم الغیب ندی لقد کان لسبین فی مسکنی مایا اوس تخویف ذکر کئی په ذکر د امم سابقه او سرا فخوانی امتونا یو دائن او قوم سبا دا یو ډیر آباد ملکو او دا د سبا په نوم باندې مشهور وو د خپل نومو عبد شمس د پلار نوم یې یشجب د هغه د پلار نوم یعرب د هغه د پلار نوم قاتان عبد شمس ابن یشجب ابن یعرب ابن قاتان او قاتان هغه سړی و چې کله په مکه تیرې دو نو اشعار ویلیو او دته سباولی وی لانه اول من سب العرب دا اول دا هغه چانه دي چې عربي قیدیان ګرځولیو او اشعار وی نبی علیہ الصلات والسلام په بار کې ویلو سیملک بعدنا ملک عظیمون نبی الله یرخص فی الارامی زمون نرسبا یو لوی پیغمبر راشي چې هغه به د آرام اجازه نه ورکړي متى يزر فكونو ناصري ومن يلقاه يبلغه سلامي چې کله خارشي وې دا غي امداديان شي او څوک چې ور سره ملاو شي زما سلام ورته ورسوي دا سه پیغمبر چې بادشاہانو داغه د جون ارمانونه کړی دي نبی عليه الصلاه والسلام او دا سه پیغمبر چې بادشاہانو وتا سلامونه را لېګلو د سبا ملک دا یو ډیر آباد ملک او دومره آبادو چې کله با یو سړی د یو طرف نه چې بل طرف ته رسیدو او په سر به خالی ټوکرې پرتا و نو چې بل سر ته رسیدو نو ټوکرې با د میوجاتو نه ډکه شوی و داسې آباد ملک و، خو کله چې د الله د حکم نافرمانی شروع کړه نو الله رب العالمین په باندې هغه ډیم راخلاص کو د سبا سیل العارم د سبا په ملک یو ډیمو 300 فوټه اوچتو او 200 فوټه پلنو هغه په باندې الله رب العالمین را خلاص کو او ټول تباہ برباد کړ ذوات یوکلن خمدن خاوندان د خوراک بد ازمیو واصل نو غز و شی من صدر قلیل او یو شی د جاړو نه لګ ذالک جزیناهم بما کفروا دا بدل ورک موږ دوی ته په سبب د دې چې د انکار کړو وال نجازی الا الکفور او موږ بدل نه ورکو مگر ناشکرتا سیرو فیا لیالیا زی پای کی د شپې و ایامن امینین او بورز په امن باندې چې کله کورونه نږدې نږدې نو کلی کې امني ډاکو غل وغیرہ هیڅ نشي کولای خو دای څو کړل په اعتبار د عمل سره وي په اعتبار د زبان حال سره وي زبان قال سره نه فقالو ربنا باید بین اسوارنا دوی اے رب زمونگا لریوال راولی پمیند سفرونو زمون کی مطلب دا چې دا کورونه هم لری لری شي او ظلم و انفسهم دی ظلم کو بزان نو او می ګرو دی لره تاریخ د زمانه ومزقناهم كل ممزق او زره زره کې موږ دی لره بار زره کې دوسرا یقینا دې کې دلایل دي دار یو صبر کوونکی او شکر استونکی د پاره ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه پتا کی سرا رشین کو پدای باندې ابلیس خپل ګمان لرا فتبو نو دی روان شول د پسې مطلب دا شیطان ویلو چې زه به دی گمراه کوم نو مغه بس روان شول ولا تنفو شفاعت عنده فائدہ نشي ورکول شفاعت دی الله سره مگر اسوک چې اجازه دوی د الرحمن ذات تر دی چې فزعان قلوبهم غبرات لره کې شي د زړونو دوی نه قالو ماذا قال ربكم وایي، کته فرشتې، څه نازل کړي دي رب ستاسو؟ قالوا الحق، نو وایي ورته بره فرشتې حق نازل کړی دی. وهو العلي الکبیر او دا الله اوچت دی او لوی ذات دی. قل من یرزقکم من السماوات والارض وایه پیغمبره دلیل عقلی الزامی مسکت للخصم مخکې مونږ ویلي چې شفاعت په دوه قسمه دی شفاعت اذنی او شفاعت قهری سوره بقره کې ما تفصیلی بیان کړو او نبی د شفاعت قهری قران په ډیرو ځایونو کې کوي ځان سره ویلي کوي تقریبا 25 مقامات باندې قران نبی د شفاعت قهری کوي سوره بقره آیت نمبر 48 دارنګه سوره بقره آیت نمبر 254 آیت نمبر اٹھارہ سورہ مریم آیت نمبر سینتالیس سورہ توان آیت نمبر ایک سو نو سورہ انبیاء آیت نمبر اٹھائیس سورة شعراء آیت نمبر سو سورة روم آیت نمبر تیرہ سورة علیف لام سجدہ آیت نمبر اکتالیس سورہ فاتر آیت نمبر چالیس او سوره انفطار 19 دا تقریبا 25 مقامات دی په قران کې انفطار 19 چې په دې ټولو ځایونو کې نبی د شفاعت قهري کوي چې په زور د الله نه سو خلاصول نشي کولای ولا تسلون عما اجرمنا قل من يرزقكم من السماوات والارض ويسب سوک رزق در کئی تاسو تا تاسو نه به سوالونه کړی شي په بارا د جرم زمونږ کې ولا نسل عما تعملون او نه به موږ سوال وکړي شي په بار د عمل تاسو کې قل یجمع بیننا ربنا وایا جمع بکی موږ لرا په پمیا زمونږ رب زمونږه بیا فیصلو کی پمیا زمونږ په انصاف اې اوس بیا اس بعد قیامت ويقولون متى هذا الوعد او دوی وی کله وی دا وعده ک تاسو رښتینی یی قل لکم میعاد یومن او یا پیغمبر تاسو له وعده د ورځې دا نه برسو کی دا غینه یو ساعت ولا تستقدمون او نو مخکې کیږي دا غینه وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران وایه هغه کسان چې کفر یې کړی دی که چېرې موږ ایمان نه وروړو په دې قرآن او نه په هغه چې مخکې د ده نه دي ولو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم کچره ته ویني کله چې ظالمان هغه ظالمان چې په قران ایمان نه وروړي ولاړی بنې زرب د دی باندې وا بس کې به باز دینه باز وتوي نه یقول الذین استضعفوا وای به هغه کسان چې کمزوري شوی دي هغه کسان ولات وای به هغه کسان ولا استكبروا چې لوی کړی دا هل الذين استكبروا کسان لچ لوی کړی دا کنه تاسو نو وای به موږ مؤمنان قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وای به کسان چې لوی کړی دا کسان لچ کمزوري شوی دي انا نو صددنا ګمان لودا ایا مونږه من کړی تاسو د قران او سنت نه پس دا عین چرالو تاسو ته بلکې تاسو مجرمان وای واګه سان چې کمزوري شي دی هغه سان لچلوي کړی دا بلکې تدبیر د شپې او د ورځې کله چې تاسو حکم کول مونږ ته چې کو هر کو په الله او ګرځم دی الله لره د بلغي خاوندان هل یجزون الا ما كانوا يعملون دیل بدلن شي ور کولې مگر چې دی عمل کوي لکه اوس هم خلک سوچ چې د قران او سنت بیان کوي د حق بیان کوي نو دی لکه د سپي په شان ورپسې غپیږي دیو جن یو سالک وای اور فی تم اندیش زغو غیر رقیبا او دی به موږ زیات په مالونو په اولاد کې وما نانو به اب معذبین او نه موږ عذاب راکړي شي جواب قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر و رب زما پر اخر د چاله چوغړی او تنگ یی لیکن زیاد خلق نه نه پویږي وما اموالکم ولا اولادکم بالتي ندی مالونه ستاسو نه او لا ستاسو په هغه طریقه تقربکم عندنا چې نږدې کی تاسو مونږ ته زلفا په درجه کې الا من امن او عمل صالحا مگر هغه څوک چې ایمان ورو عمل وکړي که نو دا کسان دی لره بدل ده دو چند په سبب د عمل د دوی به په بالا خانو کې پامن والذین یسون فی آیاتنا کسان وما انفقتم من شيء فهو يخلفه هغه چې خرج کوي تاسو یې سشینا فهو يخلفه نو دغه انفاق پاتې بګي دی منفق لره ثواب مطلب دا چې چا دنیا کې انفاق د الله رضا لپاره کړی نو هغه له ثواب ملو شي لکه حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمایي په اور چې راجمو کې دی لره غونډ بیا بوئی ملائکو تا اولائیا کم کانو یا بدون ایا دا کسانو تاسو لره عبادت کوونکی دای بوئی پاکی دا تعالی الله ته مو دو زمګه علاوه د دینا بلکې د عبادت کولو پیریانو زیاد د دینو بدی باندې ایمان وړونکي فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نو دا ساده فائدہ ورنه کی باز استاسو نه باز له فائدہ ولا ضرر واجدار نه باز استاسو نه باز له فائدہ او نه د نقصان ونقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار او وای مونږه کسان لا چې ظلم کړي او سکه عذاب دورغه چې تاسو باغې درو جنتیا کوله نه دی دا مګر یو سړی دی یرید ان یصدکم غواړي چې بند کی تاسو دا سنه چې عبادت وکولو تاسو مشرانو وقالو ما ذا الا ابکم مفترا دی بویل نه دی دا مګر دروغ د ځان جوړ شوی دی نبی علیہ السلام ته مړه ته درو وای الله جواب کوي نه دی ورکړې موږ دې لره کتابونه چې لولې دی هغه لره وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير او نه دې لګل موږ دیتا مخکستان يرون کې وکذب الذين من قبلهم تخويف دنیوي لکه پښتانه وي الکه بس یو خبره درته کوم ګور یاد ساتئ ان تقوموا لله مسنا وس فرادا چې تاسو ودرېږئ الله رب العالمین ته دو دوا و فرادا او یو یو یعنی شادی شده او غیر شادی شده ثم تتفکروا بیا سوچ کوي ما بصاحبکم من جنہ نشه تاسو ملګری باندې لیوان توبه نبی علیہ السلام ان هو الا نذير لكم نو دا مگر يرونکي د تاسو لا بین ید عذاب شدید مخکې د عذاب سخنا قل ما اسلکم من اجر او پیغمبره هغه چې غواړم تاسو نه سمزدوري فهو لكم ناغس تاسو شوا کما تاسو نه پیسې غوښتي دا تاسو مبارک شي ان اجری الا علی الله نه دی اجر زما مگر په الله باندې او دا الله دې بار یو شی باندې گواه قل ان ربی یغذف بالحق هو پیغمبره یقینا رب زما علی کی حق علام الغیوب پټو دی په دې په پټو سيزونو باندې قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد وا پیغمبر راغی حق او نشي پیدا کېده باطل وما يعيد نو واپس کیږي قل ان زللت فانما ذل على نفسي وا پیغمبر کچري زه گمراه شمه نه یقینا سزا د گمراه زما په ځان ده او که زه په هدایت ما نو په سودا چې وای کړی ما طرف زما انه سمیع قریب یقینا د الله دې اوریدونکي او نږدې ولو ترى اذ فزيو کچرته ویني اذ فزيو کله چې دې په غبرات شي فلا فوتان نبي پات کېدل یا پر خودل وخذو من مکان قریب او بنیول شي دې د ځای نږدې نه وقالوا آمنا به او دوی او قد کفروا به من قبل من قبل تاکي سره دې کفر کړو په دې سره مخکې د دینه په دنیا کې ويغذفون بالغیب وشتل کې په غیب د ځای لرینا وحیل بینهم وبین ما یشتهون او واقع وشي په مند دې کې او په مند هغه کې چې دوی خوخی کما فعل بیا شیاهم من قبل څنګه چې کار کړی شو په ډلو دی باندې مخکې د دینه یقینا دی دی په شک کې خشک کوونکي صورت کې عجز د شرفای اربعو او نبی د شفاعت قاری سوره فاتر مکی صورت دی درس الاختم په نزول کې بعد سوره فرقان نا بینه دیر شمده په ترتیب کې بعد سوره سبانا په دې صورت کې اثبات د توحید کوي په ادله عقلیه سره او نفی د شفیع قاری کوي او درې ځله داول توحید ذکر کوي اول ځل اولنی آیات کې الحمدلله فاطر السماوات والارض دویم ځل آیت نمبر 3 درې آیات کې لا اله الا هو فانا تفكون اخر ذات او دریم ځل بیا دیارلسم آیات کې ذالکم الله ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قدمیر درې ځله داوود توحید ذکر کړي او عاجزی د مخلوقاتو او تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الحمدلله فاتر السماوات والارض حمدنا دی الله لره چې ناشنا پیدا کونکي د اسمانونو او زمکو دی ګرځونکي د ملائکه استادي اولی اجنحات مسنا و سلاس و ربا خاوندان دو زرو دو درو سلور یزیدو فی الخلق ما یشا زیاته یې په پیدائش کې هغه چې غواړي الله یقینا الله دې بارې شي قدرت والا ما یفتح الله للناس من رحمه دیم دلیل عقلی هغه چې ګلاو کې الله خلق لرحمت نشتا بندون کې هغه لرا وما یمسک او هغه چې بند کی الله رب العالمین وما يمسك هغه چې بند کی الله رب العالمین فلا مرسل له نشتا کلاون کی ایل رسول دینا او دا الله دې زور او حکمتونو والا یا ایو الناس اې د ټول دنیا خلکو یاد کې نعمت د الله پتا سو چې علم د قران د لدار کو هل من خالق غیر الله ایا شته پیدا کوونکی غیر د الله نه چې رزق درکې تاسو لا بروخ کتا لا اله الا هو نشتا حاجت روا مگر دغه الله دی فانا تو فکون نو کم در دوارو لشی تاسو ویو کذبو کا تسلی اې د ټولې دنیا خلکو یقینا وعده د الله حق ده ولا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکه کې دیوانه شي تاسو لره ژوند دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه کې دیوانه شي تاسو لره په الله باندې دوکه باز یقینا شیطان تاسو لره دشمن اونې سید لره په دشمنه یقینا دی راغاړي خپل ډلې لره چې شي د جهنميانو نه الذين كفروا لهم عذاب شديد کسان چې کفر وکړو دی لري عذاب سخت والذین آمنوا وعملوا الصالحات کسان چې ایمان او عمل وکړو نیک نیک عمل په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ځان نه طریقه کار څومره نیک عملی هغه الله تقابل قبول نه ده بدعت حسنه نشته ها ټیک ده هغه بدعت حسنه په بدعت لغوي کې ده او نبی علیه السلام د لغت د پاره نو راغله بلکې نبی علیه السلام د شریعت د پاره راغله او په بدعت شرعي کې نبی علیه السلام فرمایي کل بدعت ضلاله وکل ضلاله فی النار هر بدعت گمراهی ده پای کې دا نشته اوس که ته وای چې نه بدعت حسنه دی نو د دې مطلب دا دی بدعتي وای بعض البدعت ليس بدلاله بعض بدعت گمراهي نه ده نو نبی عليه السلام خو سور د موجبه کلیه وای کله بدعت ضلاله او بدعتي وای بعض البدعت ليس بدلاله نو موجبه کلیه او سالبه جزیه دا دواړه یو بل مقابل دي نقیضین دی نو یا به ستا منو یا به پیغمبر خبره منو پیغمبر خو وای چې ټول بدعت دا گمراهی ده هر بدعت گمراهی ده حسن حسن بګی نشتا او تو چې بعض بدعت حسن دي فرا وسنا عمل به بد گئی او دې به ته خسته وي فإن الله يذل من يشاء يقينا الله گمراه کوي چاله چواړي او هدایت کوي چاله چواړي فلا تزم نفسك علي مسرات مختلف بدعات دي خلکو په دې ملک شروع کړی دي مخکې ماوي یو دا غینه دا بدعت دی چې د اختر پر ورځ د خوشاله ورځ ده او خلک سهار وختي رواني ادریلا نو دا بدعت نه دی دا رسم رواج نه دی خلکو له پکار دی علماء له پکار دی چې هغه د دې رد کی او خلک منه کی د دې بدعت او د رسمونو رواجونو نه دارنګ یو داغه بدعاتونه په اخیری جمعه باندې د رمضان المبارک په اخیری جمعه خلک دوه رکعات مونږ کوي د قضا عمرې په نوم باندې دا بدعت دی نبی علیہ السلام او صحابو نه کړی نو ته ولې کې یو د هغه بدعاتو نه په رمضان کې خلک په تراو کې ختم وکي نو د ختم په ورځ باندې پس د تراو نه میټایان تقسیموي دا بدعت دی او علما باندې فرض دي چې هغه د دې رد وکي او کین نه کوي په ورځ د قیامت به الله رب العالمین له جواب ورکړي چې ستا په مخامخ بدعات کېدل او ستا په تندي خلنه راتله تاله پکار داو چې ته داغه رد وکې دیندار خلکو له پکار دي اهل علم له پکار دي چې هغه د بدعات رد وکي یو داغه بدعاتونه پتراو کې میټایان تقسیمول دي او دارنګي هغه شور او غوبل چې خلکو کم داغه نه دین جوړ کړی یره وې سبد کار خو نه دی نو مخکې ما ویلو چې درود خو بد کار نه دی او چې کله څلور رکعتیز مونږ وي دوه رکعاته وکي تشهود نه پس دې درود شریف وایي نو بیا پاسې کی درې مو څلورم رکعاتو کی مولا بتا ته وایي چې سجده سهو وکړي ولې کوي درود بد کار دی وای بد کار زګلې چې د پیغمبر د طریقې خلاف دی نو دغه رنګ خیرات بد کار نه دی صدقه بد نه ده خو په ختم باندې میټایان تقسیمول نبی علی السلام او صحابه نه دي کړی ته ولې کی هغه کار مکه چې هغه نبی علی السلام او صحابه نه کړی فلا تذر نفسك علي ما سرات بیا الله تسلی ورکي چې تخپل بیان کوا نو کچاو من لډیره خره هدایت به ته ملاوي او کچاو نه گمراه به نو بور دې نه ځي نفس ته په دې باندې افسوسونه ته افسوسونه مکه چې مړه زه خو ورته کوم او دای نه مني دای بیا مغه بدعت کوي کوي دې کنه ته بیان کوا ته برد کوا نو کده یې کین نو ګنا په دې باندې دا ان الله علیم بما یصنعون یقینا الله په دې باغ چې دی کوي والله الذي ارسل الرياح سلام دلیل عقلی الله غزا دې چرالی کی بادونه اثبات د قیامت اکثر قرآن په امثلو باندې کوي وګوره مثال یې پیش کو اوس الله یې دارنګ دوباره پورته کېدل دي من کان یرید العزت ولله العزت جميعا دا خو یا رد دی په منافقانو باندې ځکه چې هغه عزت د کافر سره لټای سورې نساء کې تیر شو یبتغون عندهم العزه یوصل یو کم څلوختمات کې یا رد دی په کافر باندې ځکه چې هغه عزت د اولیاء سره لټي لکه سوره مریم کې یو ته ایمات کې تیر شیو لیکون لهم عزا فلله العزت جميعا الی یسد الکلم الطیب دی الله رب العالمین لا یسد الکلم الطیب اوچتی کلمه پاکی والعمل صالح یرفعو او نیک عمل او چته دی عقیده د توحید لرا مطلب دا چې یو سړی نیک عملی ور سره عقیده د توحید وي نو دا نیک عمل د عقیده د توحید نور چته وي والذین یمکرون سیئات یا کسان چې تدبیرونه کوي بد دیل دی عذاب سخت او مکر اولائک هو یبور او تدبیرونه د دې خلکو دی علاقې دونکي پنځم دلیل والله خلقکم من تراب الله پیدا کړی تاسو د خورینا بیا د یو ساس کې وبو نه بیا ګرځولې تاسو له بیبیانې وما تعمل من انسا ولا تدعو الا بعلم او نو چته یو زنانا او نه زیږی مگر په علم د الله کې د ښکارا وما يعمر من معمرن نشي عمر ورکول یو مړ کشوی تا او نه قبول شي د عمر ددنه مگر په کتاب د الله یعنی په علم د الله کې دي ښکارا عمر مقربي داغه نه حکمېدل شته نه څنګه وی لا ينقصو اصل کې مراد عمر طبيعي دی څه مطلب عام طور باندې په معاشره کې د خلکو شپېته کاله عمرې یا ویا تیا کاله سل کاله نو الله وایي چې د دې طبعي عمر نه چې کمیږي مطلب یو سړی د شلو کالو نه جوان دی عمر شي نو دا د طبعي عمر نه کم شو یا د دیر شو کال یو نو جوان دی هغه مر شو خلکو یې ډېر خسته ځوانو په ځوانه کې لاړو نو دا هغه کمیدل دي نور چې کم مقرره هغه نه کمیږي ان ذالک علی الله یسیر یقینا دی دا په الله باندې آسان اغوندئ تاسو زیورات، راوباسئ زیورات چې اغوندئ هغې لره. وتر الفلک فی مواخر او وینې به ته کشتۍ په دې کې رشلونکې اوبو لره. لتبتغو من فضلی دې لپاره چې ولټوئ د رزق حلال د الله نه او خامخا چې تا شکر وباسئ. یولج اللیل فی النهار اووم دلیل عقلی. دنه باسی شپې لره پورس کې دنه باسی ورځې لره شپې کې تا به کړې د نور اوس پګمې ټول روان دي نه ټیم مقرره تا ذالکم الله ربکم له الملک دې صفاتونه والا الله دې رب تاسو د لری اختیار والذین تدعون من دون الله نبی د شرف دعا هغه کسان چې تاسو رامدد کوي سوا د الله نه واوري نو نشي قبلولی تاسو لره اول خو اوري نه او که واوري نو ستا نشي قبلولی ويوم القيامت يكفرون بشرككم فرز قیامت به انکار کوي تاسو په شرک ولا ينبئك مثل خبير او خبر بنه کی تعالی را پشان خبرونو خبردار ذات یا ایو الناس اوس فقر د خلکو ذکر کوي د ټولې دنیا یا ایو الناس د ټولې دنیا خلکو اوري انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاجی الله ته فقر دا ډېر ښه صفت دی بشر ابن حارث وی افضل المقامات الصبر بالفقر الى القبر بهترین د مقاماتو نه داده چې سړی صبر وکي په خپل فقر باندې تر قبر پورې دارنګ یا ابن معاذ وی الفقر الى الله الله تستغني بغیر الله تعالی الله تفقر داده چې ته د الله نه علاوه د بل چا نه امداد ونه غواړې علامه ابن تیمیه رحم الله وی حقیقت العبودیت الافتقار الى الله تعالی وی حقیقت دا عبادت دا دی چې سړی ځان الله ته محتاج کی دارنګي صوفیای کرام وی الفقر فخری فقر چې دی غریبی دا زما فخر دی وګوره یاد ساتي دا غنه مراد فقر ال الله دی الله ته فقر دا نه چې سړی ځان خلکو ته محتاج کی ابراهيم ابن ادهم وی وی طلبنا الفقر فاستقبل لنا الغنى وطلب الناس الغنى فاستقبل لهم الفقر مونږ غریبی اختیار کړه نو مالدارۍ را منډه کړه زموږ خپو ته پرېوته. خلکو مالدارۍ پسې منډه کړل نو مالداري ترې مخکې روانه شوه. وګوره د قرآن عالمان وګوره مالداري د هغه خپو ته پرېوځي او خلک مال پسې منډې وایي نو مال ترې مخکې منډې وایي. قرآن پرېږدي علماو له الله مال دولت ورکړی و دارقطني استازو مکه کې دارالعباس جوړ کړی و چې په هغه کې به د عربو، عراق، ترکي، ایران علماو له به وظیفه ورکوله او دارنګې نور علما چې د هغوی تاریخ په سورې آل عمران کې ما تفصیلا بیان کړی و چې هغوی له الله څومره ورکړی و. دا فقر د دې لپاره چی الله رب العالمین ته ځان محتاج کا یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله اے خلقو حدیث کې راځي کاد الفقر ان یکون کفرا فقر نږدې چې کفر ته سړی ورسي دا ولي دا غینه مراد فقر ال الناس ته چې خلکو ته ځان محتاج کې نو کې دي چې کفر ته دی ورسي بوج ونوړي بوج لونکي بوج د بلچا وان تدو مسغلتون الى حملها کچره راوغاړي ا مسغلتون بوج والا الى حملها بوج دایتا لا يحمل منه شيء نشي لره کولې د دنه څه شي ولو کان ذا قربا اګر چې دا را غوښتل شوی دا ډېر زیات نږدې وي مطلب دا چې دا د رابلونکي نیکه وي بیا هم نشي کولی انما تنذر الذين يخشون ربهم بشکا ستا فائدہ ستا یرا فائدہ ورګیا کسان ولا چې یریږي درب د دینه پنا دي دا پابندي کوي د منځو هغه څوک وما يستوي الاحياء ولا الاموات او ندی برابر ژوندۍ او مړه امام رازی رحمه الله ا ذکر کوي ما من میت یساو بالادراک حیا وای مړ دا ژوندۍ سره په ادراک کې نشي برابر دی پاتې دا وي دې کې نفي د اسماء ده د سماع نه ده پرون تفصیلا په سماع الموتى باندې ما کلام کړی وو ان انت الا نذير نه ته مگر يرونکې ان ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا یقینا موږ لګلې تعالی باغ سره زیر ور کون کې ير ور کون کې وای من امه الا خلا فيها نذير او نشته امه مګر دې شی باید يرونکي او که دروجنتیا کوي ستا نو تسلی فقط کذب الذين من قبلهم تاکي سره دروجنتیا کړي هغه کسانو چې مخکې د دینو راغلیو د دې پیغمبران د دې بوازي دلایلو او په صحیفو باندې او په کتاب روخانه یعنی دلیل عقلی نقلی وحی ثم قتل الذين كفروا بیا مونی ولا کسان چې کفر کړو فکیف کان نکیر نو سرنګ او زما عذاب بیتا اتم دلیل الم دران الله انزل من السماء ماء آیات نګور یقینا الله راوروي د برن او با اخرجنا بی ثمرات مختلفا الوانوا او باسم بدی سره می رنگ برنگ رنگونه دی مختلفا الوانه رنگ برنگ رنگونه دی کذالک هم دارنگی بیان دی انما یخش الله من عباد العلماء یقینا یریگی دا اللہ نا دا بندگانو دا اللہ نا عالمان اغا عالمان چای پا قرآن زان پویا کڑی یوازی پنومی مولا نا وی العلماء ورسط الانبیاء علماء وارثانو دا پیغمبرانو وارثان دی پسکی تش په دې چې بس ملا دی پټکۍ والی دی دا د پیغمبر وارث دی نه کار د پیغمبر به کوي کار د پیغمبر څه رد د شرکیاتو رد د بدعاتو د رسمونو رواجونو ردو د ظلمونو ردو په معاشره کې چې کم غلط کار کېدو نو پیغمبر به دا غیرت کولو وګوره تاریخ د انبیاو حضرت نوح علیہ السلام ته وګوره صالح علیہ السلام ته وګوره شعیب علیہ السلام هود علیہ السلام یا ابراهیم علیہ السلام هر نبی په خپل وخت کې د بیان د توحید سره سره د هغه ردم کړل په قوم کې بچ کم ګندګيري پرتا و نو مولا بس گئی بیان د توحید بکې رد شرک بکې الوه پیغمبر وارث که چېرې دا نه کوي نو تش په ملايې باندې د پېغمبر وارث نه شي کېدی. دارنګې د پېغمبر کار څه و؟ نبي عليه السلام وايي، وان اتلو القرآن زما کار به دا وي چې زه به خلکو ته ښيم قرآن. نو د پېغمبر د وارث، د ملا، کار به دا وي چې دی به خلکو ته قرآن وايي. که قرآن نه وايي دی د پېغمبر وارث نه دی. داسې د بدعاتو او د شرکياتو ردونه به کوي. العلماء ورثه الانبیاء هغه عالم چې هغه د قران عالم دی او خلکو ته قران خي ان الله عزیز غفور یقینا الله دې زور او بخون کې ان الذين يتلون كتاب الله بشکا کسان چې لولي کتاب د الله پابندي کوي د منځ او خرج کوي دا نه چې موږ ورکړ دی لاره په پټه ښکارا یرجون تجارتا لن تبور دای تم ساتي دا تجارت چې نه به هلاکی هغه تجارت مراد د آخرت ګټه ده چې قران وې تم به ساتي چې الله بیر الله قیامت کې اجر راکړي لیو بیا مجورم د لپاره چې برور کې دی لرا جنونه دی او زیات کې دی لرا د خپل فضل نه یقینا دا الله بخون کې او قبلون کې والذي اوحينا اليك من الكتاب ترغيب الى القران هغه چې موږ وایې کړه تعالی د کتاب نه دا حق دې تصدیق اون کې دا سره پاره چې مګي ردی نه دی یقینا الله په بندګان باندې خبردار دی ولیدونکو ثم ورثنا الكتاب الذين استفینا بیا میراث کې ورکو مونږه کتاب وای کسان الله چې موږ ورکړو د بندګانو زمونږه ومنهم ظالم لنفسه بعضی د دین کمی کوونکی خپل ځان له ظلم په معنی د کمی سره دی ظالم الله قران له نه چون کوي دویم ظلم داو چې په خپل موعد شو بل چاته هیڅ مسله بیان نکړه او دویم ومنهم مقتصد بعضی د دین او درمیانه خپل موعد شو اولاد دی خدلا او خپل خپلوانو او دارنګ مریدانو شاګردانو ته خدلا دریم ومنهم سابق بالخيرات باذن الله بعضی د دین مخکې کېدونکو په نیکو سره په حکم د الله یعنی د دنیا ګډ ګډ د مسله توحید رسولا لکه په دې دور کې حضرت شیخ القرآن د پنځپیر مولانا محمد طاهر نور الله مرقده ټولي دنیا ته یې مسله د توحید ورسوله او د قرآن بیان یې ورسولو، دشتو دشتو هې سارا بی نه چوړې هم نې، یو شاعر وایي، دشتو دشتو هې سارا بی نه چوړې هم نې، بحر ظلمات مې دوړا دیې ګوړې هم نې، ټولي دنیا ته یې توحید ورسولو. پر د نور نه ډکی ذالک هو الفضل الكبير نن زموږونی بیکار خلک کمزوري خلک عام قران ته ناس دي او خلکو ته قران خي دا داغه شخصیت برکت او داغه مهنت الله درجه بلند کی جنات عدن يدخلونا دا دا فضل لویا جنت دا مزګره چې د نکی ودیلا یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا یاره استاد مشرانو سکړي دي زمون مشران نور سوګي خوستا کور له پیران راتلل ملنګان براتلل هر غریب غاړه بناستو او زما شیخ القران هغه د سټ نه ونیول او بهر کله ورته نه برازي د پښتنو کورتا نور سوګي غیرت یې در باندې وکړو، عزت یې درله په ځای کړو، عقیده یې درته وښوده، ایمان یې درته وښودو، ستا سر هغه بتانو ته، قبرونو ته په سجدو باندې پروت وي، د هغې نه یې راوچت کړې او تا ته یې وویل چې ستا دا تندی، دا د عزت تندی دی، دا په جومات کې الله ته ولګوه، نور درته څه وښيي؟ وای تاسو څو کړل تاسو مشرانو څو کړل پنځپیریان نور څو کی او خلک یې د شرکیاتو د بدعاتو د رسمونو رواجونو نه راويستل او د توحید او سنت عقیده ورته وخدله دا ځان له خبره ده چې خلک اوس پراپګانډې کوي بدنامي لګي د دیوبندیت چې کم کارو په دې دور کې الحمدلله شاته توحید او سنت کړی دی پنجپیریانو کړی دی دغه ځان له خبره ده چې خلکو ځان د دیوبند ټیکه داران ګرځولی دی او څوک دی وباسی او څوک دننه باسی هغه دیوبند به ستا د پلار ټیکه یی تاسو دیوبندیان نه او تاسو پنجپیریان یی یدخلون یحلون فیها من اساور همیشه په هر دور کې چا چې د حق بیان کړی دا غنوم بدعتیانو مشرکانو بدنام کړی دی هغه د کنځل ګرځېدلي دي، خو نن الحمدلله دا پخوا دور و، د نن نه پنځوس شپېته کاله مخکې، نن الحمدلله پنجپیرۍ لفظ دا د فخر او د عزت دی، هر ځای کې الحمدلله پنجپیریان موجود دي او د قرآن او سنت خدمت کوي د الله رضا لپاره. هیچا نه هیڅ نه غواړي یحلون فیها من اساور من ذهب خسته کولې بشي پای کې د بنگړو ده د سونې نه ولولا ملغلرونه ولباسهم فیها حریر او لباس دی بای پای کې ریخم وقال الحمد لله الذي عذب عنا الاذان او دوی به حمدونه دی الله غزاد لا چې لره کل زمنګ نه غم دنیا کې خو غمونه وو پراپیګنډې وې، بدنامې وې، هر طرف ته غم و، نن یې غمونه لرې کړل. ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمونږه دې بخونکی او قبلونکی الذي اهلنا دار المقام غزات چې مونږ راوستو کور دې اقامت د خپل فضل نه لا یمسنا فیا نصب نه برسیږي موږ ته بای کې ستړی والي ولا یمسنا فیا لغوب او نه برسیږي موږ ته بای کې خفګان والذین کفروا لهم نار جهنم هغه کسان چې کفر وکړ دی له اور د جهنم دی نه به فیصله کول شي په دی باندې د مرګ چمړ شي او نه بس پکړې شي د دینه د عذاب دارنګ بدل ورکوار نا شکر تا وهم یسترخون بیا او دی بچی وی پای کی ایر به زمونږه او باسی مونږ د دینه چې عمل وکونی که غیر دا غینا چې مونږه عمل کولو الله به جواب وکي اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر ایا مونږه عمر نو درکړی تاسو ته هغه چې نصیحت استو پدې کې هغه چې نصیحت استو تاله خو دنیا کې قران بیان شي خو تاوي وخت نشته ما سره وجاءکم النذیر اور اغله او تاسو ته رونګي فذوقوا فما للظالمین من نصير اوسکای نشه ظالمان لره امدادیان اوس نبی علم غیب د غیر الله نه ان الله علم غیب السماوات والارض یقینا الله پوی دی په پټو شیزونو اسمانونو او زمکو دا الله پوی دی پر ازونو سینو هو الذی جعلکم خلائف فی الارض نهم دلیل عقلی الله غزا دی چې ګرځولې تاسو یو بل نرست پاتې شي بزمګه کې چا چې کفر کو نه پد باندې سزا د کفر ده او نه زیاتې کافر لا کفر ده دی پنځ طرف ده دی مگر غصه او نه زیاتې کافر لا کفر دی مگر تان قل ارایتم شرکاکم الذین اوس مطالبه دلیل د مشرکنا او زجر به شرک وایا خبر را کوي د برغه خواندان تاسو هغه چې تاسو را غواړی سوا د الله نارونی ما دا خلقو من الارض او غیماتا سه پیدا کړی د زمکینا یا دای لره برخه د اسمان نو کې اما دینام کتابن یا ورکړې موږ دای لره کتاب وهم علا بینت من دی دی په دلیل باندې طرف د الله نه بل یعد الظالمون بعضهم بعض بلکې وعده نه کوي بعض ظالمان بعض لرا مگر د دوکي ان الله یمسک السماوات والارض دا پنځلسم دلیل عقلی یقینا الله ودرولي دي اسمانونه او ځمکې د دې نه چې راونه غورځيږي ولئن زالتا او که چېرې راوغورځي دې دواړو لره ان امسکهما من احد نو نشي بندولې دې دواړو له یو تن من بعدي بد پرېښودو د الله نه هیڅوک یې بیا نشي بندولی انه کان علیما غفورا یقینا د الله دی بردبار او صبر کوونکی ذا او بخونکی واقسمو بالله جاد ایمانهم دی قسمونه خری په الله پاخه قسمونه دی کچر راشی دی لره يرونکی لا یکونن ادا من ادلمم خامغه شیبا ډیر به هدایت یو د ډلونه د يهودو نصارونه کله چې راشي د تیرون کې نه زیاتې دي لا مگر نفرت استکبارا فی الارض د وجه تکبر نه په ځمکه کې او مکر السیئ او تدبیر بد ولا یحیق المکر السیئ الا باهله او نه یو ځای کې تدبیر بد مگر په حال دی باندې نو د انتظار نه کوي مگر طریقې د پخوانو فلن تجد لسنت الله تبديلا نو ته به نه مومي طریقې د الله لره بدلیدل او نه به مومي طریقې د الله لره وړېدل تبدیل دې ته وایي چې د الله له طرف نه وي او تاویل چې انسان یې وکړي. یا تبدیل دا چې یو مصیبت لرې کړي او بل راولي او تاویل چې د یو نه یې لرې کړي او په بل یې ور واچوي. اولم یسیرو فی الارض ایا دوی نه ګرځي په ځمکه کې فینظرو نو دوی وګوري کیف کان عاقبت الذین سرنګ شو انجام دا کسانو من قبلهم چې مخکې دینو وکانو اشد منه قوه او دی سخت دینه په طاقت کې او نه دی الله چې عاجز کیدل اس شي بر اسمانونو او نظمکو کې یقینا دا الله دې په یو قدرت والا ولو یاخذ الله الناس بما کسبوا کچره نیول الله خلق لرا په سبب د عمل دی په جلدی سره ما ترک علی زاریا من دابه نو نه پرې خو دی الله په مخ د زمکه باندې او زنده سره اصل کې عذاب د الله سره په انسانانو راشي او خوف نور حیوانات د یره د وجه هلاک شي لکه یو سړی یو سړی خلی الک راوستو چې دم په واچوا دا سړی هغه خوله کې داسي ګیره ور سونی وا او داسي دا ګیره راواله ته په خوله کې ونیو داسي اور پلاکو وی راولو انو دا خځه سره د ډیر یارنه باد لړل چې باد لړل نو هغه دی ورته وی دا دې څه وکړو دا څه وشو هغه سړی ورته وی کله چې د الله عذاب راشي نو هغه بیا عامي هر چا باندې راځي دا الله وی کچره ما په جلدی سره عذاب ورکولې نو بیا په مخ د زمکه هیڅ زنده سر پاتې شو نه انسان او نه حیوان ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى لیکن رسو کوي دی لره نیټه مقرره ده پیدا جا جلم کله چراشی نیټه ده دی فین الله کان به بادی بصیرا یقینا الله دې په خپل بندګانو باندې لیدونکي سورته نبی د شفیع قاری وا اثبات د توحید او درې ځله یې مسئله د توحید بیانوله او دارنګه عاجزي د مخلوقاتو او تسلی وه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او هر یو دای مبلغ ته واخر دعوان الحمدلله رب العالمین